او سورۃ المعراج ورته ځکه وای ځکه په دې سورۃ کې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران رست براشي اگر رؤیت الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم معراج ته تلو نو دا هغه بیان دی چې معراج ته ځکه وای برخه تلو خدي دا د سورۃ هغه دغه شو دا صورت چې ده نو د دې صورت دعوت دا او ربط د مخکې صورت سره سره مخکې صورت سره ربط دار ورو چې په مخکې صورت کې الله تعالی ډېر زیات دلایل بیان کړ په توحید باندې اوس ته نتیجه مونږ تر کې په دې صورت کې سبحان الله بس نه پاک دی الله دا دومره دلایل چرالل نو الله د شریک نه پاک دی لوري نشته ده زوی نشته ده مساوي سره په ذات کې شریک نشته ده ها په صفات کې سره شریک نشته ده په اخر د صورت کې ورته وای وقل الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لري وایا للذي لم يتخذ ولدا زوی نشته ده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ادنا شریک نشته ده اعلى شریک نشته ده مساوي شریک نشته ده درې واړه شرکات کوم د الله تعالی نشته دا در ته وای په دې صورت کې دا رنګ په صورت النحل کې ورته ویلو چې عذاب براشي و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان نو په دې صورت کې برته وای اسباب د عذاب سي نو سلور اسباب د عذاب برته په دې صورت کې ذکر کړي د دې د وجنه عذاب راځي لہذا دا مکوي په مخ کې صورت کې ته وی عذاب براشي نو په دې صورت کې ورته امور دافع للعذاب هغه امور چې هغه عذاب دفع کوي هغه ورته ذکر کې هغه به دویش امور ذکر کوي په دې صورت کې نو دا به په دې طریقې سره د مخ کې صورت سره سره جوړيږي عربت به جوړيږي اوس د صورت مقصد او دعوه د صورت سره نو داود صورت ما تاسو ته وی چې سلور سدي سلور امور دي چې هغه د د عذاب هغه ته سبب د عذاب دي هغه درته ذکر کوي سلور امور سبب د عذاب اول امر به ذکر کیږي هغه د تبدیلی د الله د دین د الله په شریعت عمل پر خودل او د الله دین بدلول او پای کې بیا غټ شرک دی او هغه به داوه برازي پشپاړه سم آیات کې پشپاړه سم آیات کې براشي دویم سبب د عذاب بتاس ته ذکر کئ او هغه براشی په دغه کې په یو کم شپیته آیات کې 59 نمبر 15 نه هجری پاره کې براشی چې دویم سبب د عذاب داوی چې خلق د الله تعالی د معجزات او د آیاتونو سو کی د هغه هغه دروغجنو غنی نو په هغه وجه باندې خلق سګي تبا کیږي وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون الله وی مونږ نه منع کړی مونږ ولي آیاتونه معجزې نه را لېګو ځکه دی خبره منع کړی چې بخوانو دروغ غاڼلې وي واتینا ثمود الناقه مبصره او مونږ ثمودیان ته ناقه ور کړی وا هغه اوخم ور کړو په معجزه کې چې هغه واضح او روخانه دلیلو نو فظلمو بها غي داغین انکار وکړو نورست پس سوی و ما نرسل بالآیات الا تخویفا مونږ چې دا معجزې را لیګو نو دا مونږ ور تخویف ته عذاب تخویف دا دا مونږ دا غي د پار را لیګو نو دریم سبب د عذاب برته بیا ذکر کی پس دغه کې پشپګاو یا آیات کی پس ما آیات کی پشپګاو یا آیات کی چې عذاب ول راځي زکه چې خلق اهل حق د کلی نه وباسي وی شړی د علاقې نه و شړی و ان کادو لیستفزونک من الارض او قریب دې چې دوی تعالی دې کلی نه وباسي فیخرج لیخرجوک منها ها و اذن نو لا یلبثون خلافک الا قلیلا دوی بستانه رست پاتې نشي مگر لګ غونته لګ زمانہ به بیا به الله تبارک نو سلورم عذاب ورته ذکر کې سلورم سبب د عذاب هغه په یو سل یو کې ذکر کوي خو شوي یو سل یو نه به ذکر کیږي یو سل درې پورې باغه ذکر کیږي ها هغه څه دي هغه دا دي چې خلق پیغمبرانو پورې ټوکی وکړي پیغمبرانو پورې کله خو معجزې پورې کله داعیان او اهل حق داعیان پورې ټوکی شروع کی ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات فاسال بنی اسرائیل اذ جاءهم ها په بنی اسرائیل ته نه پښتنه او کا موسی علی السلام ته موږ معجزې ورکړې وي نو چراغ فقال له فرعون فرعون سووي انی لاظنک یا موسی مسحورا یک موږ پتا باندې ګمان دې اے موسی تا باندې جادو شوی دی قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر موسی علیہ السلام ورته وی الله فرعون تا ته یقیني پته ده چې دا الله نازل کړی دا معجزه او خو واضح دلائل دي الله په توحید و انی لاظنک یا فرعون مسبورا نو چې ته دا خبرې کینو فرعون دما پتا یقین دی چې ته تبای هلاک فاراد ان یستفزهم من الارض نو اراده وکړه چې دزمکه نه وباسي فاغرقناه ومن معه جميعا نو دیمم غرق کړو او څوک مم غرق کړل دغه مالګری مم غرق کړل نو په صورت کې ودا سلور داوی اس سلور داوا یو دا اسباب د عذاب هغه اسباب یا سلور دي نو اسباب د عذاب په صورت کې ذکر کیږي چې اسباب د عذاب څه دي هغه برته ذکر کوي خجی دا چې ذکر کوي په دې کې دا اول دعوه توحید ده نو دا دعوه توحید بشپګ وار ذکر کوي سبحان الله پوښ کنا سبحان الذي اسرا پوښ بیا به ذکر کوي کله په الحمدلله سره کله په سبحانه سره په دې سره به ذکر کیږي راضی به بیا ته ځخم دویم نمبر چې کوم دی نو رد بکې په سبان دی په انواع د مشرکین باندې په انواع د شرک او د مشرکین باندې اقسام د شرک او اقسام د مشرکین په هغه برک دی دریم نمبر به دا طریقه کار وی چې دلایل عقلیه به ذکر کړي دارنګ دلایل وحی ذکر کړي خو مختصر مختصر وی معجزات پروړي بل د الله دیار لس نمونه به ذکر کړي بل مثال به ذکر کړي د سبب اول د پاره چې ګوره څوک چې د الله د قانون مخالفت کوي د الله دین بدل کې الله تبا کوي مثال څوک چې بنی اسرائیل دي بنی اسرائیل الله څنګه تبا کول دې طریقې سره به صورت به بیا سلور حصي سوي سي به هر یو دا څنګه مې راته وقولې دا هر یو داوی سره به صورت کې هر یو سبب سره یې بدلیږي یو ایسا به ایجاب دوی مې ایسا ایجاب درې مې ایجاب سلور مې دا ایسې چې په سلور کې بدلیږي یا په دې کې اوله ایسا چې داغه په دوه بابونو مشتمل ده په سو بابونو په دوه او په دې لومبي باب کې به ویسو نو په دې کې به اول سبب د عذاب ذکر کوي چې خلک د الله دین بدل کی شریعت د الله بدل کی بیا دا غینه پس په دعوت اول کې خو به دعوت توحید راوړي سبحان الذي اسرا بعبده هغه په معجزې سره او په دلیل نقلی سره ثابتې چې هغه ثابت کی په دوو آیاتونو کې د دریم آیات نو بیا ترغیب وی د الله شریعت ته ذریه من حملنا مع نوح دا ترغیب دی دا غی نه پس بیا مثال د بنی اسرائیل ذکر کړي وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب چې هغه د الله شریعت پرې شو چې هغه ذکر کی نو دا غی نه پس بیا تخویف وی او زجر به چاته معرضین تا چې څوک اعراض کوي دا به تر دویشتم آیات پورې چلیږي د دویشتم آیات نه پس بیا الله تعالی چې د عذاب د دفع لپاره کم قوانین را لېږي چې پاغه تعامل کې والله تعالی څخه کوي تانه عذاب لري کوي نو هغه امور برته ذکر کوي هغه به درې امور وی غټ چې یو د شرک نه ځانو ساتي بل بندګانو سره احسان کوي دریم نمبر عدل دا به تر یو کم سل وی ختم آیات پوری خو پاغه کې به بیا چې هغه درې دي کنه پاغه درې او کې به بیا سو امور وی دویش بیا به هغه کې بعض اوامر وی او بعض وسوی نواهی نو هغه برته ذکر کوي نو تر یو کم تل وخت ما یا ته پوری بیا داسې شي اول باب په بیا پوره شي ها په دې طرز باندې بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله دا أتل كدا ودا دا سب بیا د تقدیر راو بعد سبح سبحان الله سبح سبحان الله موږ نه مصدر خپل باندې فاعل فاعل غواړي کنه بس سبحان الله پاک دی الله الله لره پاکی دا الذي اذ هو الذي دا اول دلیل پیش کړي دا دعوه شو دعوی پیش کړي الله پاک دې د شریک نه د هر سنا ولی ځکه الله غزا ته اسرا به عبده چې بوې ته بند خپل لیلن په یو شپه کې لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی په یو ټوکړه د شپه کې په لګه غوندې تا کې من المسجد الحرام داغه مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى اغه لری جمعات تا لری جمعات کم یو اغه دغه بیت المقدس الذي اغه جمعات بارکنا حوله چې مونږ برکت اچول زاغی نګیر چا پیرا لنور یهودی لپاره چې او قوم دې پیغمبر تا من آیاتنا د آیاتونو زمونږنا انه یقینا اغه الله تعالی چې دې هو السمیع اغه اوریدون کې دې البصیر اغه لیدون کې دې دا په دی اول آیات کی دعوه شوا او دلیل و سره په دغه اسراء باندې پیش کړو باقی دی دا کې بیا اسراء واقعیا ده د معراج واقعیا ده نو هغه د حدیث په کتابونو کې تفصیلا راځي نو بیا په تفاسیرو کې مستر نو خامخه په دې دا کې الوی واقعیا ده خوش وي هغه تاسو معرفت القرآن د آسان تفسیرونو کې تاسو ملاویږي نو د پاغه کې وګورئ دا واقع ذکر کړی دا نبی علیہ السلام په کومه وخت لاړو د ام هانی د کور نه لاړو څنګه لاړو هغه ټول طریقه چې کوم دنو هغه تاسو کوي دا دومره عقیده ولرئ چې دا معراج اسراء او معراج په یو شپه صحیح شو اسراء دغه سفر ته وای چې مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې ته اسراء وای او د مسجد اقصا نه بره دي ته معراج وای دا دواړه په یو شپو دویم نمبر خبره دا ده چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغله دی او د روح مع الجسد بعض خلک کوئی سره په روح تللی خو څه کنه نو روح نه روح هم تللی بدن هم تللی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بره ملاقاتونه کړی دي البته بعد یو پکې دا چې په وی خو کا فودو بالکل په وی خو باندې په دې کې بیا روایت البته د شریک پیش کړي چې شریک ابن عبد الله روایت کې راځي چې هغه وایي چې یاره فستی قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا و په مسجد الحرام نبی علیہ السلام چې راویښ شون په مسجد الحرام کې من وایي هغه یو شریک ته شریک روایت کمزور دی صحیح شو دویمه خبره دا ده چې دا روایت چې کوم فائدہ هو فی المس فستی قضا را به دار چې په دې روایت کې وهم راغلی دی دا روایت مخ کې روستو شوی دی نبی علیہ السلام چې ام هانی د کور نه او باسلو او مسجد تلاړ نبی اسلام چې دا سړی نه خو بل لار شي چې داسې لک سفر وکړي نو چې نبی اسلام را بیدار شو مسجد حرام کو د مسجد حرام نه روان شو مسجد اقصا ته د مسجد اقصا نه بیا لاړو بار صحیح شو نو دا خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج چې کوم دی جسدی دی صحیح شو په جسد عنصری سره په وی خبان دی پوښوي او اسراء او معراج په یوش په دی ښا پوښوي واتینا موسی الكتاب ورکړو موږ موسی علی السلام ته تورات وجعلناه او ګرځول موږ دا موسی علی السلام هدن دا تورات هدن هدایت لبنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیلو ما تاسو ته ویلو په سورته مائده کې راغلی چې دا هدن للناس دلته راغلی چې هدن لبنی اسرائیل صرف د بنی اسرائیل لپاره هدایت مار ته په اصول کې د ټولو خلکو د پاره خو په فروعي احکامو کې د بنی اسرائیل پورې خاص ښه الله تتخذو فاغی کې مراغلیو چې م جوړوي امین دونی غیر زمانه وکیل انسوک ذمہوار اے د کارونو ذمہوار زمانه غیر بل څوک م جوړوي بل دار ذریه من حملنا معنوس اوس د توي راشي د الله قانون منی ګور تاسو پلار او نیکه ما بچ کړیو نو تاسو زما قانون تاسو د نوح علی السلام اولاد یې نوح علیہ السلام چا بچ کو په بیړی کی ما بچ کو ذریه من حملنا ای اولاد د هغه چا چې ما سوار کړو مع نوح سره د نوح علیہ السلام انه یقینا دا نوح علیہ السلام چې کان عبدا شکورا و بندا شکر گزار د الله چې هغه د الله شکر گزار او تی بچي تول نه شکر کی تول نه شکر کی شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه راغلو میا والی کې تقریر کوګه تقریر وکړو بیا دا غي نو ورستو یو عالم پاسې دو سوال په کوي حضرت په دې صورت اسراء پاول کو درې دغه سبحان الذي اسرا ول د نبی علیہ السلام حالت بیا د موسی علیہ السلام دی بیا د نوح علیہ السلام دی د دې ربط سره ربطي مناسبت سره شان ورشا سے لګو خاموش شو لیر لوی عالم هغه نه پس مولانا او کله ته بتوی حضرت کی اجازه وی زوی جواب ورکړ هغه جواب ته ورکا هغه وی په دې کې دریو معراجونو ته اشاره ده یو معراج د نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه معراج سماوی بر او خطا الله تعالی اسمانونو ته وکړي یو معراج د موسی علیه السلام او هغه معراج جبلی ابغر تلاړو الله تعالی وسره خبرې کوي یو معراج د نوح علی السلام هغه معراج بحری هغه په کیشته کې ورو خطو الله تعالی او تعالی خبرو صحیح شو نو دا درې معراجونو طرف ته اشاره ده دا درې معراجونه دلیل کل په دې خبره باندې چې ګوره دا درې واړه کارونه چا کړی دي دا ما کړی دبل سو کول شي نشي کولای د بیت المقدس او د بیت المسجد حرام ترمن د میاشت په میاشت فاصله ده او نبی علیہ السلام الله پاک د سپی په یو ټوکړه کې الته رسول بیا دا غزاینون اسمانونو ته بیا ټول اسمانونه پار شو سدرۃ المنتہا ته رسیدو دا کار بل څوک کول شي موسی علیہ السلام ته کتاب ما ورکو په کوی تور کې دا بل څوک کول شي نوح علیہ السلام چې ما د غر کېدو نه ټول بیرای بچ کړه په ټول خلق باندې طوفان دی بچ شو دا بل سو کول شي نه نو چې نشي کول نو سبحان الله زه د داسې شریک نه پاتم چې دې کارونو کې یو کارو کی پوه شو کنه ما سره دا شریکان څوک نشته بل څوک ذمہ دار ما جوړول صحیح شو وقضینا الی بنی اسرائیل الکتاب اوس د توي چې خاله الله په شریعت عمل کوي ولې د الله په شریعت چې چا عمل پرې خره الله وي ما تبا کړی دي بنی اسرائیل ته وګوره وقضینا مونږه وقضینا واخبرنا قضا فیصله کړي و مونږه ان مونږه خبر ور کړو الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته فل کتاب په تورات کې سم ور سویلو لتفسدن فی الارض مرتين خامخاتا سب فساد کوي پزما کې مرتين دواره یاد دې تا په صورت فاتحه باغ بقره کې چې مته د فساد اسباب وی لا تفسدوا فی الارض کې هغه د فساد اسباب کې تما دولت اسباب ویلو قران کې مته یو راو باسلو پای کې تمای مختلف اسباب دي نو فساد مختلف معنی راځي نو هغه کې یو معنی دلته وا لا تفسدون فی الارض مخالفت د شریعت د الله د شریعت مخالفت بتا سکوي دا فساد دی ها چې څوک د الله د شر مخالفي هغه فسادي چړې دی لتفسدن فی الارض مرتين نو خامخا تاسو به فساد کوئی پزما کې ها مرتين دواره په پرې خودلو دو شریعت سره د رسولانو په مخالفت سره ولا تعلن او خامخا تاسو بس کوي علو بکوي ولا تعلن تاسو به لوی کوي علوان کبیره لوی لویا لوی ډیره پزما کې ځان به متکبره بشي او د ځان نه به قانون جوړ کړي الله به دا کار وکوي نو چې دا کار وکړي فاذا جاء وعد اولاهما نو کله چې راشي وعده اولاهما د او د اولنی فساد د دې دواړو نه اې دا دو فسادونه لیکنه اولاهما المره الاولى د اولنی وار والا سزا چې زما راشي واده مې راشي نو څه چل وشي بعثنا علیکم عبادا زبر اولی غم پتا سو باندې مقرر په کم پتا سو باندې عبادا داسې بندگان لنا چې زمون په اختیار کې وي اے مسلمانان باندې خو اختیار به زما سره هغه به در باندې مسلط کم نو څه چل وو کې اولی باس شدیدن چې به سخت جنگ والا خلق فجاسو خلال الديار نو دن نبشي مینز پورونتا تاسو د کور مینس ته بدر شي یعنی تاسو بی عزتۍ به وکړي ها دا څه خلک به در باندې مسلط کړي نو الله په دې وار کې بیا دوی دغه کړو ارمیا علی السلام قتل کړو او مخالفت د الله د قانون وکړو نو الله تعالی په بخت نصر را مسلط کړو نو بخت نصر چې کوم دی د عراق نه ورغه او دوی ته قتل کړ نو سم درته وال چې وی وال وکانه وعدا مفعولا او دا دا وعده د الله تعالی مفعولا پورا کړی شوی دا څه خلاف د دین نه کیږي ثم رددنا لكم الكرتا بیا دوی توبه او باسله او باسله نو الله وی رددنا لكم الكرتا بیا واپس کوم تاسو لرا الکرتا وار دوباره په تاسو راغلی خو شي الکرتا القوتا هغه قوت هغه وار تاسو راغی علیهم په دوی باندې وامددناکم او مونږ زیات کل ما امداد نو کس تاسو به اموال فمالون سرا وبنین او فزامن سرا وجعلناکم او وګرځولې مونږ تاسو اکثر نفیرا ډیر نفری والا ډیر نفرین درکا افراد مال اولادم ډیر شو نو بیا هم دا تاسو د ځان د پاره فایزا جاء اواد الاخرته نو کله چراشی وعده د دویم تل اخرت کنه مراد کا وعد المره الاخره وعده د دویم تل د دویم وار راشی لیسو وجوهکم دل پاره چې وران کی مخونه تاسو دا ته خلق براولې کوم چې مخونه وران کی نو سړی باندې حمله وشي نو مخ وران شي کنه دا شو یا وجوه نه مراد بعد وای مشران دي لیوسو وجوهکم وران بکی هغه څه تباب کی هغه مشران تاسو مشران بدل مړکی دا براشي وليدخل المسجد او دې لپاره داخل بشي جمعه تا یا عام جماعتونه بعضی مراد دی یا بیت المقدس مراد دی کما دخلوه اول مره لکه چې داخل شي وغه دي ته اول مره تاول ځل وليتبروا او دې لپاره چې تبا کی ما هغه شی علو چې دا وي چې وسبر شي تکبیره په تبا کول سره چې څه شی باندې وسبر کیږي هغه مکمل ختمه یو تبا کوي عسى ربکم نو قریب را چې رب تاسو ان يرحمکم هغه رحم کی بیا پتا سو باندې بیا بدر باندې رحم وکړي نو په دویم ځل کې الله پاک څوکړو بیا رحم وکړو ها چې رحم په وکړو نو واپس لاړ دوی خپل علاقې ته پاغه کې آباد شو چې آباد شنو الله ورته وی و ان عدتم عدنا او که چرته تاسو واپس شوي شرک او کفر تا نو عدنا مونږ به واپس تاسو عذاب ته بیا به عذاب درکو نو بیا په الله تعالی څوک مقرر کو قایټس رومي پیراوستنو هغه بیا په دیم ځلوال نو چې په دویم ځل یوال نو راوی شړل نو دونیم زره کال بیا سو د خپل علاقې نه بهر وخا بیت المقدس نه بیا دی بارو نو بیا بیا سم نشو چې بیا سم نشو نو بیا په الله تعالی عمر رضی الله عنه مسلط شو نو بیا غول ډبول وی شړل د خیب نبی علیہ السلام ته مسلط شو نو د مدینه نه وباسل نو بیا پسې د ما دغه نه وباسل د خیبر نه وباسل دا طریقې سره دا او شړل شو پم دنیا کې خوار شو اوس زمونږ استاد د عمل دلاته دای لاړه اوس بیا تناستی خوش کنه په داغه کې په بیت المقدس کې بیا اوس پکې سفارت خانه خلاص کړه وجعلنا جهنم او ګرځول دې موږ جهنم لیل کافرین د پاره د کافرانو حسیرن جیل خانه کافرانو د پاره بندی خانه د جهنم هغه ته بزی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اوس له توې چې ګوره د الله په شریعت عمل کوا کپری د خود تبا کیږي خدا الله شریعت او د الله قانون به کمی وي دا قران دی کنه ان هاذا القران یقینا دا قران چې یهدی هدایت کوي للتی غلار ته یا قوم چې هغه ډیر نه غدا برابر ده و یبشر المؤمنین او دا قران زیر ور کوي مؤمنانو ته الذين هغه مؤمنان یعملون الصالحات چې په عمل کوي د موافق د شری ان لهم اجرا کبیرا چې یقینا دوی لپاره به اجر لوی وان الذين لا يؤمنون بالاخره وينذروا دلته تقدیر دغه او یری دا قران ان الذين آکسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې څنګه یری ورته وای دا خبر ورته ورکړي چې اتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی موږ دوی لپاره عذاب دردونکې ويدعو الانسان د دې ځای نه اوس شروع شو د دې ځای نه اوس زجر شروع شو انسان ته کافرانو ته زجرونه ورکړي چې کم منکرین دي بیا دا غینه پس په تخویفات دا اوس لزر دې په سبان دې په دې په بد دعا باندې چې انسان دعا بد دعا کوي خو شو د الله نه بد شي غواړي عذاب ته غواړي ایمان نه راوړي ويدعو الانسان او غواړي انسان به شر شر دعا او پشان د غختل د بالخير خیر لرا څنګه چې خیر غواړي داسې شرم د الله نه غواړي الله وی وکانه الانسان او دا انسان عجولن تلوار غندې دا ډیر بیړواندې دا انسان دا ډیر تیزی کوي جلدی کوي ها وجعلنا الليل والنهار آیتین او مون ګرځولې دی ورځ او شپه اوس ته دلیل مختصر بیانې مون ګرځولې دی شپه او نهار او ورځ آیتین دو دلائل د توحید د الله فمحونا آیت الليل نو مونږ ورانه کو هغه نشانه د شپې شپه ختم شي وجعلنا آیت النهار او ګرځولې د مونږه هغه نشانه د ورځې مبصرتن روخانا لتبتغو لتبتغو فضلا من ربکم دې د فارج تاسو اول ټوي فضل د طرفه در خپلنا تجارت پکې وکي یا په دواړو کې په ورځ او شپه کې دواړو کې دغه فضل له نو پشپا کې عبادت وکا او په ورځ کې تجارت وکا دا وکي ول تعلمو عدد السنين او دې لپاره چې تاسو پوه شئ پشمار د کلونو ول حساب او پشمار د ورځو او د میاشتو په دې باندې پوه شئ وکل شيء فصلناه تفصيلا او هر یو شی چې هغه ته ضرورت وي په شرع کې فصلناه تفصيل بیان کړی د موږ داغه تفصیلا تفصیل کله کله ور پورې خپل عیسی او برخه چې کوم دی دا د هغه مقرر شوی د تقدیر کې لیکل شوی دا جدا کیږي تنه نه ها ونخرج له یوم القیامت او راو با سمون در په قیامت کې کتابن عمل نامه یلقاه چې د مخامخ شي دا عمل نامې سره منشورن په داسې حال کې چې خورا کړی شي وي خورا ورا به د باغ عمل نامه ویني نو سبا دا دا تخویف ته اقرا کتابک الله بوتوی اول ور دا خپل عمل نامه کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا کافی دې نن ستا دا خپل نفس پزان باندې حساب کوونکې بس د ځان سره خپل حساب وکا پرې دې سره نه کوم ته وګوره من اهتدا فینما یهتدی لنفسی نو هغه څوک چې لار مومي نو لار مومي د خپل ځان د فائدې لپاره ومن ضل څوک چې گمراه کیږي فینما یضل نو یقینا د گمراه کی په داسې حال کې چې گم وبال د گمراهی علیه په د باندې ولا تزر وازره وزر اخرى او نه پورته کوي وازره یو بوج چې تون کې وزر اخرى وزر بوج د بل نفس یو څوک د بل چا بوج نو چې ته تا چا ویلی چې راځه کافر شه اته هغه په خلی باندې لاړی و ما كنا معذبین او موږ نه یو عذاب اونکي دی یو قوم حتا نبعث رسولا حتا چې موږ تراولی ګرسول اے چې رسول مونږ نه را لېګلې قوم نه عذاب او دا څه سوال کو دا مشرکی وال امدا مکی والا په خوانه مشرکان نو دوی الله د هغه وخت نو نه عذاب ول نو جواب الله تعالی ورکو چې نه چې تر سو پوری تعالی رسول مې را لېګل نه عذابم چې رسول الله بیا او نه منو بیا عذابم داغه نه ورستو دا د دنیا عذاب دی او د آخرت عذاب الله تعالی بغیر د رسول نه ورکی کې نه ورکی نو امام ابو حنیفه رحمه الله وی ورکیه زکه چې شاعر خل جبل کې اوسړې اوسېږي او په غره کې اوسېږي خو توحید ورته نه معلوم الله وحده لا شریک نه مني کده ته څوک نه رسیدل دی به الله عذاب دې په خپل عقل باندې استعمال او دا وی نور ائمه وی چې نه دا الله تعالی نه عذاب کې رسول وته نه راغله پیغام وته نه را رسیدل یو ځل پیغام ضروری دی نو چې کوم ته نور راغله فترت په دور کې ویغی د فورت د قیامت باندې پیغمبر راځي هغه به ته دعوت ورکړي کوشش او یا به الله تعالی راغی په بل طریقې سره یو بل طریقه راځي په حدیثو کې په هغه طریقې سره به الله امتحان کوي چې خما تاسو پیغمبر نو در لګل نه جهنم تلاش نو چې کم کسان جهنم ته روان شي هغه ته الله وی راو پسې دا بعد وای نه الله مون کو نزو الله تاسو مان نه التمانه لمانه زی پوجو جهنم ته کوش نو دا وی و اذا اردنا ان نولک قريه وسغه دا اول صورت ښا چې الله عذابونه ول را لې وجدارا و اذا اردنا کله چې الله وی مونږه اراده وکړو ان نولک قريه تم تبا کول دی یو خار یو خار یو وطن یو ملک تبا کو نو امرنا مترفیها نو مونږه حکم کو مترفیها مترف هغه مالدار چې هغه مستی په مال کې مستی په کې راغلی نو هغه مست مالدار ته مونږه امر وکړو چې ګوره زما دا حکم اومنه نو ففسقوا فیها نو هغه نه فرمانیو کې پدې کې دي کې اے پدې کې دي کې هغه بي دیني نا فرمانی پوښوي تنگ ټکور دم تو هغه شروع الله وی دما د صالحانو خلق خبره ونه مني نو چې وی نه مني نو فحق علیه القول نو ثابت جی په فیصله د عذاب بس د په عذاب فیصله وکم الله وی دی تبا کم خجی فدمرناها تدمیرا نو مونږه تبا کو دغه کړي په پوره تباہی سره بیا پوره تبا کو یو معنی دا شو دوی معنی دا دا امرنا مترفیها کې بل قرات راځي امرنا مترفیها نو دا معنی بیا راځي و اذا اردنا ان نهلك قريه کله چې مونږه اراده وکړو چې تبا کو یو خار امرنا مترفیها نو ډیر کو پاره کې مالداران امرنا معنی بیا راځي حدیث کې راځي خیر المال مارت مامورت نو ال تکي په مان د ډیروالي سره نو امرنا مترفیها مونږ ډیر کو مالداران د دې نو مالدار کې ډیر جاو خیر نه خوري نو به تاسو شروع کی ففسقوا فی غیفه کې فسقوا کی یو دا معنی دوم معنا دریم معنا دلته کراغله یو قرات راځي امرنا نو اذا اردنا کله چې موږ اراده وکړو ان نهلک قريه د تباکول دی او خار فامرنا مترفيها نو موږ ډیر موږ امرنا موږ امیران جوړ کو پاغه کې مترفيها مالدار خلق نو چې مالدار مشران چې مالدار بیا د خیر کار کوي بذنوب عباده په ګناونو د بندګانو خپل باندې خبيرن خبردار بصیرن لیدونکې الله او ماته ګناونه معلوم دي د هر یو راته پته لګي چې کوم عذابم په هغه وخت کې بیا ز عذاب کوم من کان یرید العاجلتا اوس خلق دنیا پسې شوی دا تبهید په دنیا دی من کان یرید العاجلتا هغه څوک چې اراده لري العاجلتا د دنیا تلوار ګندې اے د جلدی والا دنیا ته در سره ملاویږي عجلنا له نو مونږ په تلوار سره ورکو په بیړ سره ورکو د تفیا په دې دنیا کې ما نشا او چې مونږ خوخی ورکو بیا دانا چې د د خوخه یو ته ملاویږي ځکه بیا خو سړی مړیږي نه بیا وای وای یاره داسې نور ډیر شي نور ډیر شي الله چې زما څخه خوخه یو ول ورکم لمن د پاره داغه چای ورکوم نوري چې موږ اراده ورته وشي خدا دنیا کې خدای اخري ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځو موږ دلته جهنم یسلاها داخليږي د جهنم ته مذمومن بد ویل شوی مدحورن رټل شوی بیا رټل او بد ویل شوی جهنم ته لاړ شي ومن اراد الاخرته بشارت ته هغه څوک چې اراده لري د اخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي د اخرت د پاره سعيها کوشش د دې د دې کوشش مطلب سعی تعالی سعی نه ونوي سعی هاي وي مطلب د دې کوشش کوي یعنی دا غي مطابق کوي چې شریعت کې څنګه راغلي دا نه ته ځان نه طریقه جوړه کی او هو مؤمن په داسې حال کې چې د مؤمن وي فاولائک کان سعیهم مشکورا نو یقینا اولائک دا کسان چې کان سعیهم د کوشش ته دوی مشکورن قدر کړي سوي مشکورن معنا الله تعالی شکر نه وباسي خو قدر کوي دا غي جزا ورکړي پوه شو دا معنا شو کلن نمد مشکور معنا قدر کړي شوی موږ طالبان او اکثر چې دا خلک کنه تعلیم تعلیم یافته دا چې خاص لګي کنه وای کې تاسو دا کارو کې موږ بس تاسو ډیر مشکور یو مشکور معنا څه ده مشکور معنا دا چې تاسو به ما شکر وباته او زبر مشکور ما ته الکه صحیح ټکه دا ده چې تک دا کار دی او که بس تا ډیر شاکر یم اوس کنه شکر گزار بنیم نو دوی وایم بس تا ډیر مشکور یو مطلب شکریا به هم تا دا کې کار بمړاله تکي کلن نمد هؤلاء الله وی دا ټول چی دي نمد هؤلاء زیاتو مونږ دایره رحم دی دنیا والا ولرا و هؤلاء یو دی بل طرف والا خیرت والا ولرا من عطاء ربک د بخشش درفستانا و ما کان عطاء ربک او نه دی بخشش درفستا محظورا منع کړي شوی څوک منع کول دي چې الله چاله ورکی کنه څوک فلاره کړو کاوت نشته انظر کیف فضلنا بعضهم څنګه الله ورکي الله وی ګوره کنه دنیا کې ګوره چاله مې ډیر ورکړ چاله مې کم ورکړ دې خدا کم والا نه سورا پاتې دې چې دې وای چې ډیر والا نه دی ولې ورکو ډیر نه دی ورکې نور او دا ډیر والا نه سورا پاتې دې چې وای چې نه دې کم والا لبي بيخینه ورکې اون زور کوي په فضلنا بعضهم الله وی وګوره څنګه مونږه ورکړ دې بعض دنیا علا بعضن په بعض باندې پرې دکې خدا وی پرې ده په دنیا کې کته دې ته پاتخېږي او ته دې ته خپکیږي چې یاره مال په کم دې ذکر کړ دې الله وی نه ولل اخرت اکبر اخرت چې هغه ډیر لوی له درجات په اعتبار درجو سره او اکبر تفضیلا او ډیر لوی له په اعتبار د غوروالي سره غور هغه دې بس پرې ده دا کیسې ښا نو تر دې پورې ورته هغه سبب د عذاب ذکر کو چې عذاب په قومونو ولې راځي نو خو فسقو کې د الله د دین مخالفتو کې نو راشي پلنو او اول پکې توحید دی قچا کړو بنی اسرائیل کړو دو پیری کړو دو واره په الله عذاب راوستل خا بیا دا غینه پخې د جرونه ورکړل چې څوک مطلب تخویفات ورکړل چې څوک د الله د قانون مخالفت کوي د الله د دین مخالفت کوي هغه دنیا په روان دي د دنیا والا او راتری دي د دنیا پرې چې دا ورکه عزت وای راچخه عذاب په پسه د فقېږي هغه قوانین څه دي نه قوانین درته خي نو هغه ما تاسو ته وی درې امور باندې ذکر کړي ویل تاسو بار بار د خوته لکه خلافتن ټول لا جمع کړي اکثریت پکې ویل شي ویلي بار بار په صورتونو کې یو نهي د شرک نه ده صحیح شو یو نهي د بغ... یو احسان دی او یو عدل بیا په دې دریو کې بعض کول دي بعض نه کول دي نو دا ټول چې راجم کی نو دا بکولا کله به لا راضی کله به امر راضی کله به نه راضی دې ته وېما نو دا به دوی شموري او دا به چلیږي تر آغا یو کم سل وختم آیات پورې په اخره کې بوله بیا څور کی تقریب پم ور کی صحیح شو کنه نو دا به بس نور څه نشته خطا خو ته ګورئ لا تجعل مع الله الها اخر اول دادی مگر دو د الله تعالی سره الها اخر مددگار بل الله نه بغیر بل چا نه مدد مغوا فتقعد مذموما مخذولا ولک ته غواړي غتا مدد نشي کوله نو فتقعد تبکین مذموما بد ویل شوی مخذولا او بی مدد پر خود شوی مدد بدیول شي دغه شانته بذلیل پاتې بیا د الله باندې مدد نه کوي ها وقضا ربک الله تعبدو الا ایا راشه بل وګورا وقضا ربک فیصله کړی دا ربستا سچ فیصله کړی دا امر کړی دا مطلب امر د قضا همانه د امر سره ربک ربستا الله تعبدو الا ایا چې تاسو بندگی مکوئ الا ایا مگر دی والله کوي نو دا دوی معنی هیڅ پر شرک نه دا دویم شو دریم ګورا وبالوالدین احسانا دا اوس امر دی خما تاسو کله به اوامر راځي کله به نواهی راځي تا په موجودګۍ کې ته موجود وي امور دې زړه شو پلار دې زوړ شو الکبرا زوړ والتا احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دا دواړه فلا تقل لهما افن نو مو آیا دې دواړو ته افن اف کلمه اف کلمه څه مطلب ده اف هغه کلمه ده اف یا اسماء الاصوات نه دی او دا استعمالی کی د پاره د دفع د مکروه یو بد شی وی کنه تابانه راش مصیبت اوف پوه شو کنه نو دا کلمه چې دا دا مطلب مور او پلار په ځان بوج کاوه ما مور او پلار ته داسې ټکی مکه و چې غي په خپه کیږي دا مطلب دی ښا ولا تنهرهما او مرته دا دواړه نهر رتل پوش پی رتای ما ابن کثیر وی ولا تنهرهما ولا ترفع یدیک ولا ترفع یدیک علیهما اساعتا للادب ته په لاس مپورته کو د بیا د بی په شکل باندې دا کار مکوا وقل لهما قولا کریما او وای دوی ته وینا نرمه وینا خیستا معززه نرمه وینا ورته کوا چې څه خبره وته کې پوه شي په خو په خوګ نوم باندې مور او پلار را بلا وقفض لهما جناح الذل بل سکارو کا وقفض لهما کته کدي دواړو ته جناح الذل هغه وزر د عجزای پر د عجزای نو د عجزی پر څنګه ودا کټه کې مطلب دار نرمی وسره کوا من الرحمت خدا د عجزی و در کې تخ کټه کې نو دا بیا دوه قسمه یو نیم سړی کنه چې تو ورشه کنه هغه د پلار کې عزت کوي خو په کور کې بیا سوي د منګه کو د پښو نو هغه کیسه مکوا نه هغه د ریا د پاره کوي نو دلته کې سړی من الرحمت د وجه شفقت نه الله زما شوم دې دوار زما تربيت کړل نو الله ته په دوی باندې رحم وکړي دعا ورته کوا ولی زکه چې تر دوی حق نشي پورا کولې کنه حق نشي پورا کولې ربکم عالم بما فی نفوسکم اوس راځه ربکم رب تاسو چې اعلم پوهه دې بما پاغه باندې فی نفوسکم چې تاسو په زړونو کې دي دا دغه د کله کله سړی وای کنه یاره مور خپل تر خدا ته ټوکې کومه پوه شو هغه راته وای دا کارو کوي نشم کولې او دا هغه څوک پیدا دی هغه بیا لار سم وی کما نو هغه خو سړی هغه ناز او پیاز غونې کوي کنه د مور خپل سره نو الله وای خیر دغه ما ته معلوم دی ان تکونو صالحین که چرته تاسو نیکان فانه کان للاوابین غفورا ویقینا الله تعالی دی للاوابین اگر راجی کی دن کو الله تعالی طرف تا کم خلق چې الله طرف ته راجی کیږي الله دې غفورن بخون کې وي تخا او وای چې سړی کله ګناه را یاد کړي نو بیا رجوع کوي الله ته هغه ته او ویل کیږي اواب راضی کیدون کې تابعدار د الله اوس صلات الاوابین ها راضی کنا صلات الاوابین اگر تابعدار خلق مونږ د حکم ټیم کې دی مونږه خو تبلیغان ملګری په دې کې خطا دي صلات الاوابین حدیث کې راضی حين ترمض الفصال پکم وخت چې د اوخانو د بچو هغه دغه چې کم دی خپې هغه په شګو اوس وځي نو دغه صلات الاوابین دی دغه ټیم دی صلات الاوابین یعنی د لاسو بجو ټیم چې د ساق موږ بتوي د چاش موږ بتوي دا د ماقام ټیم نه پر چې دی ته صلات الاوابین نه وای ښا پوهځ کنه دا صلات الاوابین چې دی نو هغه د څه ټیم کې دی هغه دغه د لاسو بجو ټیم چې کم موږ دی ښا چاش موږ دی وآت ذل قربا راشه بل امر وګوره ښا دای بل امر وآت ذل سویم شو پینځم دی شپږم دی وعات ذل قربا او ورکه رشتہ دارانو ته حقه حق داغي نو دای بل شوخه والمسکین او مسکینانو ته ورکا وابن السبیل او مسافر ته ولا تبذر تبذیرا او مم خرج کوا مال تبذیرا بی ضایع خرج کول اے په بعض وی ډیر خرج کول نه دلته کې دا دي چې په ګناه کې مال خرج کیږي ته ویل کېږي تبذیر ویل کېږي نو بی ضایع مال مخ خرج کوا ان المبذرین یقینا بیزای مال خرج کوونکی چې دي کانو اخوان الشیاطین دی رونه د شیطانانو د شیطان نور د شیطان ورته وسوسه کوي راشه لکه پلاني دا کې به دغه راوړو په یو ځای باندې به فلم وګورو خو څه کنه او دا چل به وکړو او پلاني دا ته به چکر لاړ شو نو دا ورته وای وکانا شیطان او د شیطان لربه رب پلر کفور الناشکرا هغه ناشکر نه ته دا په لار باندې مده ټول ناشکری کې خو فقل لهم قولا ميسورا وای ورته وینا اسانا اسانا وینا نرم وینا صدا هغه دار چې دعوت ورته ورکم مکوي دا کار دا غلط کار دی دا کار مکوي ولا تجعل يدك راچ بل نه ولا تجعل يدك او مگر ذ ولا فل مغلولتن بند الى عنقك ستا الا ستا چولی دی سم مطلب دی د خیر کار نه کې پوښ کنه په جیب کې لړم ناس ته خرچنه کې نو دا کار مکوا الله وی ولا تبسطها او مفراح کوا مخوره ولا خپل کل البسته په پورا خوره ول سره پورا خوره ول سدي پورا خورول دادی کنا چې ته مطلب بس خیر او شر نه ګوره په دې څو کوم راځي ها بس والا واخله واخله روپۍ ورکه په ګناه کې خرج کې په خیر کې خرج کې نه دا کار مکو دا کل البستها فتقودان تبکینی ملومن ملامت کړه شوی محصورن افسوس کړه شوی بل په در باندې بیا افسوسونه کوي چې لکه فلانه فلاني وخت داسې خسړیو داسې خمال و سره لاړ تباک ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولی دا مال د الله دی نو چې د الله دی لہذا د الله په خوخه خرج کوا یقینا رب تا چې فراخ کوي رزق لمن د پاره دا غچا یشاء چې را دی او چې و یقدر تنګي انه کان بعباده یقینا غ الله تعالی په بندگان خپل باندې خبيرن خبردار دی بصیرن لیدونکو دی او دغه مالدار سزا دي دغه مالدارانو باب دی نو مالدار په آینده یریږي او هو وی کا بازی ډیر شو کنه بیا بس خرو لہذا خاندانی منصوب بندي والا ګوله استعمالوي نه نه الله وی نحن نرزقهم مونږ رزق ورکو دوی ته تاسو دې بچو ته ویاکم تاسو ته ان قتلهم یقینا وجل دوی چې دي کان خطا کبیره د خطالو یا ولا تقربوا الزنا دا چې بل ګورا بل نه منځ دې کېږي زنا ته دا بل د مظالمونه انه کان فاحشتا یقینا دا زنا سره فاحشتا ډیر غټه بی حیاي دا فاحشه ما تاسو ته وی چې په عقل او په عرف او په شرع درې واړو کې خلق بد غني نو زنا خلق په هر انداز کې بد غني خدای نو چې ولا تزنو زنا مکوي لا تقربوا الزنا نزدیکی گئی ما اسباب مکوي وسا سبیلا او دا بدلاره په خلکو کې دا په خلکو کې بد رواج را ولي بد عادتونه بیا دینه پیدا کیږي بل ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق بل وګورا او مو وجنی تاسو نفس اغه نفس التي چې اغه حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتله وجل داغه دا الله داغه وجل حرام کړی دی مسلمان دی الا بالحق الا بالجرم الشرعي مگر په جرم شرعي سره ومن قتل مظلوما اغه څوک چې قتل کړي چې په داسې حال کې چې ظلم پکړ شو فقد جعلنا لوليه سلطانا نو موږ ور کړی دی ولی داغه لره سلطانا سلطان طاقت څه طاقت دی اختیار دی چې قتل کوي قصاص اخلي دیت اخلي او کنه مطلب دا د معاف کوي دا ټول اختیارات ورکړي دي فلا یسرف فی القتل نو دې زیاتې نه کوي په قتل کې زیاتې په قتل کې دا چې یو بدل کې دوم لکی پوه شئ یا دا دی چې مسلو کې دا غمړي نو دام زیاتې دی انه کان منصورا یقینا دام وارث د مقتول چې دی کان منصورا د دې مدد کړي شوی له طرفه د اسلامي حکومت نه چې سړی به حاجت ای نو د فقر د یتیم مال اسی ساته اسی پکې کار کوا او کو من کان فقیرا کا حاجتمن وی نو فلیاکل بالمعروف د عرف د علاقې مطابق ته بیا خوراک کوا هغه بیا ته تیر شوی الا بالتی هی احسن حتا یبلغ شده دا حتا چلے دا غایه دا ردی مقدر مقدر مقراو باتا واحفظوه او د دې یتیم د مال حفاظت کوي حتا یبلغ شده حتا چې ورسیږي د خپل ځواني ته واوفوا بالعهد او پورا کوي وعده دای بل امر شو ان العهد کان مسئولا یقینا وعده چې دا مسئولا د دې باره کې پښتنه کړی شوی دا پښتنه وکول شي د تانه وعده باره کې واوفوا الكيل واذا كلتم بل امر او پورا کوي پیمانه چې کله تاسو پیمانه کوي وزنوا بالقسطاس المستقيم او څه کوي وزن کوي بالقسطاس المستقيم پاغه ډنډي نیغه باندې قسطاس المستقيم القسطاس امام بخاری وای اما القسطاس فهو العدل بالرومیه پوه شو اخیری باب دغه کې کوم دی نو باب د وزن الاعمال کې وای القسطاس هو العدل بالرومیه واما القسط فهو فهو مصدر المقسط واما القاسط فهو الجائر اغه الترازی دلته کې قسطاس چې کوم دی مراد تن وزن مراد تن تل دی امام بخاری کوی عدل دی مونږ او تل دا پوه شو وزنو بالقسطاس المستقیم نو وزن کوي پاغه تل نه غوان دی ذالک خیر و احسن تاویلا دا په وزن په صحیح کول او دا وعده پورا کول او دا رنگ چې کوم دینو دا پیمانه پورا کول خیر دا غره دی و احسن تاویلا او خدي په اعتبار دو عاقبت او د انجام سره ولا تقف ما ليس لك به علم را تبل نهي ولا تقف مطابقيگا ما دا خبره ليس لك به علم چې نوی تعالی پاګی باندې دلیل اے بی دلیل خبره په سمه د خلکو په رواني بس چارته خبرو کا توارا دام دین دی نو وګوره چې دلیل څه دی ان السمع والبصر یقینا اوریدل چې دی غوګونه چې دی ول او بصر او سترګې چې دی ول فؤاد او او زړه چې دی کله اولایک کان عنه مسئولا دا ټول چې دی د دې په باره کې پښتنه بکول شي ولا تمشي فی الارض مرحا را چې بل دبدکا ولا تمشي او مگر د فی الارض فزما کې مرحا مست مست صحیح سره ته چې کوم دنه ګرځي او دالو تکبر کې زما غوندې سوکتی پوه څه کنه ما غوندې بسوک وی دغه ویل یزید دغه تابو ایوب انصاری ته وی تما پیژنې هغه ته یو پیژنم دی خو وی څنګه وی دوه غلی دو بولو د ځای نه راوته خو شوی او دغه پوسټ په خېټه کې په میانس کې ګندګي پرته ده او په اخر کې به یو کند تل وګرځول شي او دغه به چې صاحب شي ګنده به شي دغه شی نو بس وی دغه هغه ویلا بالکل تازه سيو پیژندل ته دومره نه چې غره سره مقابله وکي ها کل ذالک دغه ټول کارونه چې کم تیر شو کان سیئه عند ربک یقینا بدای د دې چې کم تیر شي پنځ طرف تا باندې دی مکروهن بدګنی شوی مکروهن مانن لک ور حرام ده ها دا کارونه مکروه نه دي دا حرام دي او مکروه په معنی لغوي سره ذالک مما وحی الیک ربک من الحکمه نو تر دې پوري تا تا امور ذکر کړ چې پاغي سرطان عذاب د پشي بعض پاغي کې حکمونه او بعض پکې نواهیو هغه اوامر او نواهی چې مجموعات او تکینه کنه لکه بیا داسې څه کله کوي کې نه تلاوت کوي نو سړی پکې ګوري څو تدبر په قران کې کوي لکه چې تدبر په قران کې نه کول دا چا صفات ده منافقان صفات ده نو دا تدبر په کوي دا اوس ماري دوه چیزونه ذکر شو چې په دې باندې باندې ته عمل وکړي کنه عذاب نه بچ کیږي بعض به د عقیدې سره تعلق ساتي بعض به د عمل سره تعلق ساتي بعض به د اخلاق سره تعلق ساتي چې په دې لار ته وچلېږي الله به در باندې عذاب نه راوړي صحیح شو اوس وای ذالک مما اوقع الیک ربک من الحکمه دا سیدنا الله تعالی بیان کړ ذالک دغه مخکنی او حا الیک مما داغ ندی او حا الیکا چې وحی کوي تا ته رب کربتا من الحکمت د حکمتنا حکمت سره قران دې داغه علوم دي د علوم قران بیان د تعالی کوي ولا تجعل مع الله ویغه مهمه مسله ده نه یې رنشي بیا یاد ساته ولا تجعل مع الله او ما جوړو د الله سره الہن اخر مددگار بل فتلقا نو تبا اوردول چې پی جهنم په جهنم کې ملومن ملامت کړه شوی او مدحورا رټل شوی نو بد رد بد طویل شي او جهنم ته بغورځيږي نو دا کار مکوا تر دې پوری دا اولنې بابو په دې اولنی باب کې درته سوې چې ګوره عذاب راځي په خلکو باندې ولې راځي خلک فسق کوي څنګه راغلو په بنی اسرائیل راغلو خو چې دوه واره پر راغلو بیا خلک چې غي فسق کوي دا غي بد اخلاق بیان کړي بیا د دویش سيزونه ذکر کړي چې په دې رضان نه عذاب دفقا عذاب بدربان الله نه راولي خو لیکن په دې کارونو تاسو کا عمل وکا چې کوم د تویلی چې وکا نو هغه وکا چې کوم د توي مکوا هغه مکوا بس تب بیا بدربان عذاب ناراضي